له سهل ابن حنیف رضی الله عنه ځخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې په صدق سره له الله تعالی ځخه شهادت وغواړي الله تعالی هغه د شهیدانو مرتبه ته رسوي که څه هم په خپل بستر کې مړ سي د سرعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو نن د جمعې ورځ د یو زرو څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې اتمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري له شپږمې نېټې سره سمون خوري تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځوو. ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم د نیمروز ولایت خاشرود کې لس شوبلې یو زغروال ټانګ ویجاړ، د امونیه قومندان په شمول دروشپېته تنه ګوډاګیانو ته مرګژوبله اوښتې د کاپیسا ولایت تګاب کې پنځلس تنه عسکر او اربکیان مړه او ټپیان شول او د غزني ولایت مرکز او قره باغ کې اته عسکر او پولیس مړه او ژوبل شول. اوس هم په خبرونه د نیمروز ولایت له خشرود ولسوالۍ نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلي خبر په ترڅ کې وایي هغه جګړه چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالي اړوند د خیر آباد محبس لیوا او رزي په سیمو کې پیل شوې بېګا ماښام اوه بجې د ګوډاګیانو په تلفاتو سره پای ته ورسېده په دې جګړه کې د ګوډاګیانو لس شوبلې او یو ضربتي ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او د امنیه قومندان شراف په شمول درو شپېته تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خبر زیاتوي، د دښمن شپږ شوبلې د خیر اباد په سیمه کې، دوې شوبلې او یو ضربتي ټانک د محبس په سیمه کې او دوې نورې شوبلې د لیوا په سیمه کې د خښکړای شویو ماینونو او درنو وسلو په مټ ویجاړې شوې. پرون غرمه شاوخوا لس بجې د غزني ولایت د مرکز روضې ته څېرمه مستان کلا سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله چې د مجاهدینو له کارنده بریدونه سره مخ شوه. خبره وايي، جګړې تر مازیګر پنځو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یې دوه تنه عسکر ووژل شول، څلور نور ټپیان شول. په دغه نښته کې د دښمن یو اعلادر رینجر موټر هم په بشپړه توګه له مینځه ولاړ. دغه راز د یاد ولایت په شلګر ولسوالي کې هم د دښمن په عملیاتي قواو مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. معلومات ښيي، بریدونه ماسپښین شاوخوا درې بجې پیل شول او تر ماښام شپږو بجو پورې یې دوام وکړ. د بریدونو په لړ کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. همدارنګه غرمه شاوخوا دوولس بجې د قره باغ ولسوالي مربوط د مچي سیمه کې په پلیو تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري د اېښودل شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. چې له امله یې دوه تنه پولیس قتل شول. له کاپیسا ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، هغه قوه چې درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالي اړوند سیمو ته د عملیاتو په موخه راغله، اوس هم د پاینده خېلو سیمه کې ځای په ځای ولاړه ده او د مجاهدینو تر کارنده بریدونو لاندې ده. د ترلاسه شوې معلوماتو په اساس، په بریدونو کې د دښمن څلور تنه عسکر او یو اربکی ووژل شول، پنځه نور ژوبل شول. دغه راز پرون سهار اته بجې د دغې ولسوالي اړوند د محب خېلو سیمه کې هم په پلي پولیسو برید وشو. خبر وايي، په دغه برید کې دوه تنه پولیس له مینځه ولاړل. دا راز د یاد ولایت له تګاب ولسوالۍ نه په یو بل خبر کې ویل شوي، چې پرون غرمه دوولس بجې د نوموړي ولسوالي په غازي خان خېلو سیمه کې په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ تیک تیکي چاودنه وکړه، چې له امله یې دوه تنه اربکیان ووژل شول، یو بل ژوبل دی. د کندهار ولایت له شاولي کوټ ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالي اړوند د سره سخره په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پلې ګزمه د ویشتونکي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. وروسته په سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې په ترڅ کې یې دوه تنه ګوډاګي عسکر قتل شول. په چاودنه کې هم دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. دا راز د یاد ولایت له میوند ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اووه بجې د یادې ولسوالي اړوند د بند تیمور د بېبانک په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه د مایت په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله دښمن ته د ور اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالي اړوند د مڼو کنډو او قلعهسر سیمه کې د مزدور دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل. خبر وايي، تېرورځ ماسپښین شاوخوا دوې بجې د مڼو کنډو او ماښام شاوخوا اته بجې په قلعهسر کې په اصطلاح د چټک غبرګون په پوسته برید وشو. د معلوماتو له مخې، په دواړو بریدونو کې دښمن ته تلفات واوښتل، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د ننګرهار ولایت له سرخرود ولسوالۍ نه د ښه راتګ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون ماسپښین یوه بجه د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالي اړوند د فتح اباد سیمه کې په تېرېدونکو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، په دغه برید کې څلور تنه پولیس مړه او ټپیان شول. دغه راز پرون غرمه شاوخوا دوولس بجې د یادې ولسوالي اړوند د احمدزیو سټاپ سیمه کې په شریرو اربکیانو ناڅاپي برید وشو. معلومات ښيي، په دغه برید کې دوه اربکیان قتل او یو عراده موټر سایکل یې په غنیمت ونیول شو. همدارنګه د نوموړي ولایت په بټي کوټ ولسوالي کې هم د مزدورو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید د یادې ولسوالي اړوند د تورخم جلال اباد په لویه لاره د عسکرو په پوسته وشو. د خبر په اساس په برید کې دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. پرون سهار نه بجې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوشنبې سیمه کې د مزدورو عسکرو په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه. معلومات ښيي، په دغه نښته کې څلور تنه عسکر ووژل شول، یو بل سخت ټپي دی. د رارسېدلي خبرونو له مخې پرون ماسپښین درې بجې د غازي اباد ولسوالي په دفاعي پوست ته د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید وشو. د معلوماتو له مخې د برید په پایله کې یو تن مزدور پولیس ووژل شو، یو بل ژوبل دی. دغه راز دښمن ته درانه مالي تلفات هم واوښتل، خو تر دې مهاله یې دقیقه کچه نه ده څرګنده شوې. د فاریاب ولایت له قیصار ولسوالۍ نه د سرعت غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون غرمه د ولس په جدیه د ولسوالۍ په بازار کې په ګوډاګي اربکي قومندان نصیر باندې د ریموټ کنټرول ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله د نوموړي ګوډاګي قومندان په شمول پنځه تنه اربکیان ژوبل شول. په پېښه کې یو تن ملکي وګړی هم زخمي شوی دی. دا چې د ګوډاګۍ ادارې چارواکو یاده پېښه فدايي برید بللی، حقیقت نه لري. یاده پېښه له لېرې نه د کنټرولېدونکي ماین په مټ ترسره شوه. دا راز د یاد ولایت له قیصار ولسوالۍ نه په یو بل خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالي اړوند د اقمیس په سیمه کې د جلب او جذب کمېسیون مسؤلینو په هلو ځلو سره یو تن اربکی مبارک د دین محمد زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو موټر سایکل، یو کلاشنکوف او چانټه هم تر مجاهدینو پورې را رسولي، مجاهدینو هم د نوموړي تود هرکلی وکړ. نوموړي هم کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژونده تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکاریو ته دوام ورکوي او په هیڅ صورت کې به د ګوډاګۍ اداري لیکو ته بیا ور نه شي. د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ډاګو په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک د ګوډاګي دښمن په پلیو عسکرو د ښخ کړی شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله دوه تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل شول. دا راز د یو بل خبر له مخې له یادې ولسوالي نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین درې بجې د یادې ولسوالي اړوند د سیدانو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په شوبله د ښخ کړی شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. وروسته په سیمه کې په ګوډاګي دښمن وسله وال برید ترسره شو. برید چې تر ماښام پورې یې دوام وکړ، په مهال یې دښمن ته زیان اوښتی، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د زابل ولایت له میزان ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې بیا ګام اخیستنه نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د خان غونډۍ د ماما د پوستې دوه تنه ګوډاګي عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای قتل شول. تېره ورځ د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ اړوند د چلتن دره کې د اسلامي امارت مجاهدینو یو تن ماشوم د سړي تښتوونکو له منګولو څخه ژغورلی او له سړي تښتوونکو څخه یې یو تن ژوندی نیولی د معلوماتو له مخې، د معلوماتو له مخې، کله چې ماشوم د پیسو ترلاسه کولو په موخه د سړي تښتوونکو له لوري وتښتول شو، نو سمدستي یې مجاهدینو د ژغورنې هڅې پیل کړې، چې په پایله کې یې تېره ورځ ماشوم راخلاص او یو تن تښتوونکی یې ژوندی ونیول شو. خبر وايي، سړي تښتوونکی د مجاهدینو له لوري د اسلامي شریعت محکمې ته وسپارل شو. تر څو خپله سزا وګوري. په خبر کې ویل شوي، د سیمې خلکو د مجاهدینو د دې اقدام څخه ډېره خوښي وښوده او له خپل لوري یې د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. د لوګر ولایت له مرکز نه د شرعت غږ راوړي همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي، چې د طاهر کلا سیمه کې په مزدورو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید هغه مهال رامنځته شو، چې یاد عسکر پلي روان وو. خبر زیاتوي، په دغه برید کې څلور تنه ووژل شول. د نښتې په مهال د الله په فضل سره مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دغه راز تېر مازدګر شاوخوا څلور بجې په یاده سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د خبر په حواله، د برید په پایله کې دوه تنه شریر اربکیان مرګونې ټپیان شول. د پکتیکا ولایت له جانيخېل ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ ماسپښین شاوخوا دوې بجې د پکتیکا ولایت د جانيخېل ولسوالي اړوند د برلک کلي اوسېدونکي دوه تنه اربکیان جمال د خیالي جان زوی او دا اود د مچا خان زوی د اسلام او هیواد له دښمندي څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وایی نوموړي اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د مزدورې ادارې له کرغیړن صف نه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. د غزني ولایت له دیک ولسوالي نه په رارسیدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ مازیګر څلور بجې د یاد ولایت د دیک ولسوالي اړوند د تاسند سیمه کې په مزدورو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. برید هغه مهال ترسره شو چې یاد پولیس له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. خبر وايي، په دغه نښته کې دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بادغیس ولایت له مقر ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازګر پنځه بجې د یادې ولسوالي اړوند د ترکو په سیمه کې یو تن ګوډاګی د دراسکوف په مټو وویشتل شو او ځای پر ځای قتل شو. د کندهار ولایت له نیشي ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې بیګا شپه د یادې ولسوالي مرکز اړوند سیمه کې ګوډاګی قومندان نیازو د حجرې یو طالب محمد عمر د عبدالستار استاد زوی پرون سهار پنځه بجې د خوست ولایت د مرکز اړوند د متون ګلزار اکا سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید چې د سپکو او درنو وسلو په وسیله ترسره شو، په مهال یې یو عراده رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، درې تنه پولیس پکې له مینځه ولاړل. د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د چهار کلا سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د تش په نوم عامه نظم په پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. برید پرون مازګر شاوخوا پنځه بجې په ناڅاپي ډول ترسره شو. خبر وايي، په دغه برید کې یو تن پولیس له منځه ولاړ. پرون ماسپښین دوه بجې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د مغلان سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې په استخباراتي کارمندانو د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. خبر زیاتوي، په دغه چاودنه کې د استخباراتو دوه تنه کارمندان ووژل شول. پرون ماسپښین دوه بجې د بدخشان ولایت د مرکز فیض اباد اړوند د بالا، تردک، شیرچنګ او کلرو عین دره سیمه کې له ګوډاګیو پولیسو او اربکیانو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه وکړه. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې مزدور دښمن له یادو استقامتونو څخه د مجاهدینو په هدفونو د بریدونو ترسره کولو هڅه وکړه. خبر وايي، د جګړې په جریان کې یو پولیس او یو اربکی ووژل شول، دوه نور ټپیان دي. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. پرون غرمه دولس بجې د لغمان ولایت د قرغې ولسوالي اړوند د شامیر په نوم پوسته کې دننه د اسلامي امارت مجاهدینو لومړی په تکتیکي ډول ځای په ځای شوي مین ته چاودنه ورکړه او ورپسې یې وسله وال برید وکړ